او د الفاظ وضاحت وي او غرض د ترجمه البابي څلور وختونه کې اول عنوان د کتاب سره وتی ظاهر دا دی چې کې خپل عنوان د کتاب سره وتیشتي لکه عنوان د کتاب خو کتاب الایمان او په دې کې خو د علم خبره او د معرفت خبره ذکر کړي سو خو چې دا د ناسخین نه غلطی راغلی دا او سو خو دروات نه سو کې دا د مصنف غلطی ده خو دا ځان د جاهل تعلیم د جاهل دی دا قسم زعمونه نه دي صحیح مصنف د کتاب فروسه چې درش کاله زنده و په دې غفلتونو په دې تفسیرونو پیدا ظاهر پرابط کې دا ده چې کتاب الایمان کې ایمان ذکر کو ایمان هغه دی چې پرانا د علم معرفت یقین کی هرڅه لساني ايمان نه وي علمي معرفت وي حال وګرځي ملکه وګرځي چا کیفیتی راسخه ده په ذهن کې په تشکیک د مشکک نه ځای لګي حال ملکه ته توي کیفیتی راسخه په ذهن کې په تشکیک د مشکک نه زائد کیږي په شکونو باندې نه زائد کیږي او په اعلی مرتبه د ایمان کې ده دا حدیث برانوانی عالم بامر الله مقصد دا دی مسائل ورته معلوم وي عالم بالله د الله سره تعلق وي لکه څنګه چې مخکې حدیث له لقر کې راغلی وو د کېدې ته اشاره ده چې ایمان قول فعل دی غیر چې دا فعل د قلب وي فثبت قلب فعل ظاهر کې وشکال دی چې آیات چې دی ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم دا حکم مباحث د یمین کې دی او ته چې دلته ذکر کې خو مباحث د ایمان ذکر کې مباحث د ایمان او مباحث د یمین د غوړې فرق دی یو خو قسم ته وي بل ایمان ته وي هغه یو ځای دی چې مناسبت او معرفت او قصد کې ایمان کې قصد وي اراده وي او په يمين کې قسم اراده وي او د يمين کله کله رجهم ايمانيات کیږي ان فعلت کذا یو سره کوم دې چې وکړم زه وکاشي دا طریقه خلک کوي د حمل مضمون سره هم ربط پیدا شوی چې ترکیب دی لکه کسب راغی کسب چې یی دی په خپل ترکیب راځي کسب هغه ته وایي چې هغه کې صنعت له داخله وي کاروبار له داخله وي څوک ډیر کار کوي څوک لږ کوي زیادت هم راغی او تفاوت د انا اعلمکم بالله انا اعلمکم بالله دین هم معلومیږي دا اعلم اسم تفضیل دی اسم تفضیل چې په کوم ځای کې راځي هغه تفاوت وي مفضل مطلب او چتوي مفضل علیه نه بیا واردات د قلب چې معرف کسب د قلب دی واردات د قلب چې دی دې کې مراتب دي حواجز دي خواتر دي حدیث النفس دي هم قص اراده تفاوت په خبره راغلی غرض د ترجمه الباب نه اثبات د ترکیب او زیادت او رد په کرام یو شاغی ما نفی اقرار وی پورا تفصیل په عنوان د کتاب جمان کې تر شوی تر خبرت دلته ذکر شوی د حدیث نور موارد چې دي هغه محشبه ذکر کړی دي ترجمه الباب سره به تم بیان دي استدلال بالکل صحیح دي د حدیث سند او متن کان رسول الله اسلام اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون د حکیم دا کاری چې کو پزان تشدد کی نو خیر او په متعلقین تشدد صحابه دا تصور کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په موږ باندې بوج نه اوځي دی وای نه اوځي چې موږ د ځان او په متصرف کوي خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حیثیت دې اخو چته هغه له خو الله مرتبه ورکړی ده او موږ په هغه مرتبه کې نه یو نو موږ به محنت کوو ګنې وزن برداشت کول په موږ باندې بچي وزن برداشت کول ځکه زموږ نه ګناهونه کیږي چې د جهنم نه بچ شو جنت الله راکړي او لفظ هم دغه شانتی وی ان لسنا کې هیتک یا رسول الله یو خیسته نقطه دا هم معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ندا او خطاب کې دي شي په حين مکالمه فیض الباری کی اول جلد پین پچتر لمبر صفحہ کی شاه صیب لیکلي دي د خطاب په وخت کې د صلات ذکر نشته دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب شوی د صلات نقل پرې کې نشته لسنا کې هيته کیا رسول الله خو دې که صلی الله علیه اسلام نشته علی بن اد بدا چوي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دا یو خپل ایجاد دی او په قاعده کې چې راځي السلام علیکم ایه نبی ورحمت الله وبرکاته دا د یو خاص وخت خبرې دي، هم هغه باقي دي، قیاس ته موږ نشو کولی. ان الله قد فرلک ما تقدم من ذنبک وما تاخر د قلب هم دغه مرتبه وا چې د قلب هغه اثر په وجه باندې ښکار شي او د پریشانی سبب داو چې د رسول الله اسلام تعلقه د الله سره د مینې محبت وه ټیک دا خوف او ریا هم وه خو د مینې محبت تعلقه چې دا ډېر اوچته ده د خوف او ریا په دې ځای کې یو دوه خبرې قابل توجه دي او دې ته متوجه شي. اوله مسله د عصمت الانبیاء ده آیا انبیاءنا گناهونه ساجی یا نه زين الدين عراقي وايي، انبياء معصوم دي بعد النبوت بالاجماع. البته په صغائرو کي خلاف شته دي. استاد ابو اسحاق اصفرائی، قاضي عياض غيره وايي، صغائر ته هم نه واقع کيږي. سبوکیم دې ده ترجمه تبتدانی دا ذکر دی چې انبیاء قبل نبوت بعد نبوت د کفر نه د کبائر نه معصوم دي دویم اشکال دا دی چې مغفرت د ما تقدم من ذنب هو متصور دی نشي معافي ولې مغفرت د ما تاخر من ذنبک څنګه دي او خلا ګنا شوی دي او معدوم دي مفسرین مختلف تاویلات کوي شارحین دا حدیث مختلف تاویلات کوي چې معافرت د ما تقدم و ما تاخره کنایه ده د عدم مواخذې نه، ستا مواخذه نه کیږي. څوک دا جواب کوي ما تاخر معدوم دی نو ما او تا ته معدوم دی الله په علم کې ما تقدم ما تاخر یو شان دی موجود دی هم یو قول سو کوئی دا وعده د مغفرت ته یو خو د مغفرت ته یو وعده د مغفرت ته او خو د معرفت خو مغفرت خپل کیږي چې زم صادر شي یو معاف دي کې خلو دې د مخکینو سو کوئی دې کې اشاره ده مرتبه د شفاعت کبرا ته چې قیامت سفارش ظاهر دا دا والله عالم چې په میدان د مغفرت کې دا ټول به مقدم ها حالات حاضر کې سما تقدم دي سما تاخر دي چې کله موقع میدان د محشرت راغی چې هغه میدان محشر دی هغه کې به ټول به ما تقدم وي په میدان د محشر کې به ټول سوي ها ما تقدم وي ځان راغې هم الزام چې پتا دی مرتبه دی معصیت مقابل طاعت راځي او د سیئ مقابل حسن راځي د ثواب مقابل خطا راځي ځان په معنا دی عیب اتقا دا مس ستا رخصتی عالم د معرفت سره معرفت سیوا وی تقوا سیوا وی وایم یې حدیث ما حدیث تاسو یې ولې مترجم له کی بسو وای او بخاری کې خدا غټه ده چې په یې خدیوی لا جبا چای او چې په خوب کې دی ویلا یا به سودای کیږي او یا به جاهل مرکب پاتې کیږي سودای کیږي به څنګه چې بیا خو استاد آزاد رواني چې تبه چې حدیث مقصد شي حدیث مقصد شي سودای بشي یا به جاهل مرکب پاتې کیږي مخکې به مې ته نه یادیږې او بیا دا به یې هم نه یادیږې او چکر یې به لګې او نوم به کیې چې را ما هم دوره وکړه او چې په یغزت دی ویله یو ځل او بیا حدیث وی او استاد خاطر دوم دی چې هغه ته هم ته یې دی هغه تعالی تنبیه درکې چې لکه دا حدیث په بنا کې دې تیر شوی دی او زمونږ طریقې کار خلا بدل ده زمونږ طریقه کار په انبراس و ساری کی دا ده چی کومه مسئله حدیث تکرار خو د محشم ذکر کړی دی کومه مسئله چی په کومه صفحه په کوم باب په کوم حدیث تیر شوی نو مونږ دا مسئله په پلان کی باب په پلان کی حدیث په پلان کی صفحه تیر شوی نو که بیا تاسو ماته وی وی چی رجیب بیګ بیا وه په ما به زوری چی زه به بی ویم ښه په دی ته به مو ښه حواله به در کوم چی دا مسله په پلان کی باب په پلان کی صفحه او په پلان کی حدیث باندې تیر شوی هغه یې بې سماع کړې څه قدرې تفاوت د سند دی هم د مصنف دا کمال دی چې مات کوي کنه چې چل دې په کې بیم د پړي البته د ترجمه الباب تحقیق دا اهم دی ربط د کتاب د ایمان سره او ربط د هم مضمون سره ربط د باب سابقه سره او ربط د مسائل د باب سابقه سره غرض الفاظ وضاحت مخکې تیر شوی عنوان د کتاب سره به په الله شی او تو رته بیا زادی ها عوض په کفر کې د ایمان منافی دی او د عنوان د کتاب سره ربط من الايمان لفظ باندې هم پیدا من الايمان اما سبق باب سره ربط باندې باب سابقه کې علم معرفت بالله ذکر او هر هغه څوک چې د هغه علم معرفت سوی نو د کفر نه صح په نفرت کی هغه ته دا کفر دلته ور کوي خطرناک انجام دی د باب سابقه او د مسائل د حدیث سابقه سم را بل بنش لکه باب سابقه کې علم معرفتو په حدیث سابقه کې مسلې د علم معرفت وی او دلته دا مسلې ذکر شولې دا نفرت چې دی د ایمان د وجې نه پیدا شوی دی، منشأ یې ایمان کې ځای لري، بیا نفرتونو کې تفاوت دی. غرض د ترجمه الباب نه یو خو اثبات د ترکیب د ایمان او مسئله د زیادت د ایمان ځکه چې دا کراهت په مراتب دی څوک یې په یو مرتبه کې مکروه ګڼي څوک یې په بله مرتبه کې بل تر تغرض احتراز عن الكفر دی احتیاط وکوي په دې هم تنبیه ده چې امور د اسلام په پنځ بنا کې نه دي او امور عظام دي دا نه علاوه دا قسم امور چې دي دا هم د ایمانیات نه دي باب من کرها ان يعود في الكفر كما ان يكره ان يلقى في النار من الايمان باب مضاف من موصولا فعل سره د فاعل نه سره د مفعول نه سیده کیږي پاره د موصول چې من دی موصول سره سیدینا مشبه تاسو شفمه تعمیر دي ها شفمه تعمیر دي دا ده کافي تشبیهي په معنا د مثلو او د نحو او کما یکره ما یکره دا اله اخره مشبه به مضاف په قید د مضاف باندی مبتدا وایې څوک د وصل لاره ادا کوي. دا حمزی نه دسی جیږی مترجم له ته متوجه شي مترجم له کې خو مصرف سند او متن کې یو کمال کړی دی دا حدیث چې د نقل کړو په اتم باب کې نو الته د استاد محمد مصنف دلته د استاد سلیمان ابن حربی بے التا دے مرتبه کې عبد الوهاب سکتیو دلته شعبه دی په درې مرتبه کې التا ایوب دلته قطاده دی ظاهر کې یو اشکال دی هغه اشکال دا دی چې قطاده خو مدلس راوي او مسند د دینا حدیث نقل کړی دی فعن عنيس عن قضاتا عن انس عنعنه د مدلس چې ده دا خو په صحت کې خلل دی دې کې تا ته موږ څنګه صحیح بخاری وایو سوال پوه شوي تاسو دا غي جواب دی یو بل کلی واوري اول حدیث ته چې ما په وځ شو او حدیث مات کړی باید خلک په مصنف باندې اعتراض کوي چې دا د مصنف سوی ترتیب دی یا د ده د حافظې کمزوري ده یو ځل دې حدیث ودا کړی دی دی ولې معلوم دی سوی ترتیب دی سوی حفظ دی او ځنې حشرات او سګیدری دي د بخاری نه مقررات مخالف کړی دي مختصر بخاری دا بحسب مقررات بهر ملکونه کله کله راځي تاسو څنګه بنئ راځي ستړي کړي دا چلو او هغه لا څه کې چې ته کله کله چې یا الله رحم رضان ته دوا وکم چې یا الله شکر دې چې زه د دغه هستو خوا ته رسېدلی یم او ما د هغوی سره وخت تېر کړی دی. ګنې که ما پهاړي علاقو کې دوره کړې وی او په سرحد کې مې دوره کړې وی په دې علاقو کې او اوس په دې دور کې ما دوره شروع کړې وی نو هغه مشران به مې لیدلي نه وي د هغه سره به راته ملحوظ نه وي او دوی ته به مې کتلې او هغه هم به شپاله دی بخاری شپاله دی او دې په خبر کې په ځینې ځینې کې د شرکې چې څه حساب د یو کتاب نه وای نو څه حساب بل کتاب نه وای یو کې اخیره وي بلکې اوله وي مې چې وګورځي امتحاني زینا طالبانو ته خي طالبانې په پوزیشن کې اول نمبر راځي لیکن که به درس ډیر شو نو په خیر خیر دی اوسی دا چل زمون په دی دور کم په اخر اخر کې شروع شو همغه په دی ورونو په دی علاقه کې سبقونه ویل فنون احادیث ته کمزوري چې بیا کراچي د لارو نو کراچي کې فنون کمزوري نو مولانا ادریس صاحب نو شیخ مسعود نومي وو چې هغه په وفاق کې په اول لمر کې راته فاللهم وتا د نحمیر درس ملاو شو فاللهم هغه چرته کول شي او ماته بعد الفراغت د کافیه نه ښکته کتاب چرته درس کې نه دی لیکل شوی هغه کافیه هم ما په اوس زور واغستله د رستم شیخ نه کافیه او متنبی او کنج اخر دا درې کتابونه مې پر مایشي واغست ماته په دې ته سکه خارجي ولنه الحمدلله ولنه مال پتا وسو منطقي مو دا چې سپين ږيري شي د ژرندې منګک ته جوړ شي او که نه ژرندې منګک شي نو مخکې ته ترک نه دي وريځې چې کوم دی نه سپينې شي د هغه هم دا سر او دغه سپين شوي او نور پته نه لګي نو کافي او متنبي او کنجاخر د هغوی فنون کمزوري وو د هغه وخت نه خو د احادیثو وزن یې ښه وو د دیوبند د وجې نه د شاه نورشاه کشمیري شاګردان وو نو هغه د احادیثو ډېر ښایسته وزن وو انتقال مې دې دې نه وکړو چې چېرته تاسو دا ونه کوي چې دا مقررات تعقیب کوي او داسې به هم نه کوي چې دا تیر شوی تیر شوی خدای هغه تیر شوی ده ته تیری دلی ګران کار نه دی خو به ولی راو دا ګران کار دی به ولی راو تیر شو خو به به ولی راو نو کلیه دا ده چې مصنف حدیث زکه مقرر کړي چې دا حدیث په مفعول او متعدد باندې مشتمل دی دا حديث په څه باندې مشتمل دی؟ نو هر کله چې حديث په مسائلو متعددو مشتمل وي نو مصنف د مسائل ملاحظه کوي نو یو ځکه ترجمه الباب په یو مسله وځي کې په دې حدیث کې دا مسله نه ذکر دي به ترجمه الباب په ملاحظه د بلې مسلې به په دې حدیث کې دا مسله وي به مال به په ملاحظه د بل مسلې به په دې حدیث کې دا مسلې به مال دا حدیث او حلاوت ایمان ته کې په مباحث د حلاوت ایمان کې ذکر کړي دا حدیث او نفرت کې د کفر نه په مسائل دا نفرت ان کو به ذکر کړي او دویم مصنف کمال کوي چې په دې مقرراتو دې کې ډېر لوی خیر پروت دی ته په دې باب کې بالکل د کتاب الله په نقش روان دی کتاب الله کې مقررات ډېر دي ځکه دا مقررات دي په ځمن وقایو کې دي ترکیب د صلات من كنا فيه وجد حلاوت الايمان تاسو شوی من کان الله ورسول حب الیه د محبت مرتبه مې ما سېو او ما دواړه په يو ضمير کې جمع کول. ومن احب عبدا لا يحبه الا لله دام جو افضل عمل دی دا ذکر کو مخکې دا خبره چې بعد اذ انقذه الله دا انقاذ دا هم کېږي شي چې مخکې په کفر کې به بچوي او دا هم کېږي شي چې کفر کې نه دی لیکن الله خو محفوظ کړی دی نو په دې باندې د الله شکر ادا کړي یو خو مې ویو دا باب یو خو یو مسله مشکله په دې کې راځي باب تفایز الرحمن فی العمل نو تاسو نه حسن توقع ده چې تاسو به دا پیپر په ټیم راوي ښا ځکه دا مسله اهمه ده په دې کې کومه ذکر کوي